بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الطارق مکی سورۃ ده پورا سورۃ دا مکی ده او پدې کې ول سیاتونه دي په سورې طارق کې ول سیاتونه 61 پکې کلمات دي 239 پدې کې حروف دي 200 یو کم تلوي حروف یو شپېته کلمات او ولس پکې آیاتونه دي سوره طارق د سوره بلد نه پس نازل شوه دی او د سوره قمر نه مخکې نازل شوه دی په حالت جمعي کې یعنی د جمع په اعتبار سره دا د قران کریم شپږتی ایم نمبر صورت دی و د قران کریم شپږتی ایم نمبر صورت دی او په حالت د نزول کې 36 نمبر سورت د قران دی ما قبل سره سورۃ البروج سره ربط سره په سورۃ البروج کې الله فرمایلی هو السماء ذات البروج قسم می دی باغ اسمان باندې چې غبر جون واله دی او دلته فرمایي والسماء والطارق قسم می دی په اسمان باندې پراتلون کې د شپې باندې نو دا د دواړو مینځ کې ربط د دواړو صورتونو مینځ کې راغی موضوع د صورت ته دا تعلیم د مسلې د بعد یعنی دوباره را پاتېدل پس د مرګ نه دا غ مسلې د تعلیم ذکر دی بګي او بیان د بعض شواهد دی خلاصہ د قیامت استبعاد داغه دفر چې د قیامت استبعاد د چا په ذهنونو کې داغه دفر رب ذو جلال کړی وما ادراک ما الطارق او تا ته څه پته ده چې دا طارق څه شی دی النجم الثاقب دا غپړه کیدون کې ستوره دی ان کل نفس لما علیها حافظ نو یو نفس مگر باغ باندې ساتون کې موجود دی د دې او محافظه فرشتہ موجوده ده قوت ناظره هو العقل قوة ناظرة هو العقل لا شک فيه كما لا شک في وجود السماء والنجم په دغه حفاظت کوونکي کې داسې شک نشتا لکه د اسمانونو او د ستورو په وجود کې چې شک نشتا فلينظر الانسان مما خلق پس پکار د لام امر دی په شورو کې فلينظر الانسان پس پکار دی چې نظر وکي انسان مما خلق چې د څه نه دی پیدا کړی شوی دی په اعاده د دی باندې لقادر قامقا قدرت لرونکې دی یوم تبل السرائر هغه ورځ چې ظاهر بکړي شي پټ کارونه سرائر پټ کارونه فما له من قوت فما له من قوت ولا ناصر پس نه بوي د پاره سو قوت ولا ناصر او نو سوک امداد کوونکې من الخارج د بهر نه بسو کې امداد کون کې امداد لپاره نه وي والسماء ذات الرجع قسم می دی پاسمان باندې ذات الرجع چې خاوند د باران دی قسم می دی پاسمان باندې ذات الرجع چې خاوند د باران دی والارض ذات الصدع او قسم می دی پزمکه باندې چې دا خاوند د چودون کی دا د چودو یعنی رشلیدو خاوند دا لازمکه او چودي نو دا غي ذکر کوي زمکه وشلیږي انو داغینا دانه چې داغه تیغ راوباسي نو په دې وجه باندې په زمکه قسم خړلې چې دا شان والا ده انه لقول فصل فتاکیک سره دا قران چې دې دې کې هو ضمیر یو برا هو ضمیر په اتم نمبر آیت کې او یو په دې 14 نمبر آیت کې هغه ضمیر الله تراجه او دې قران تراجه دې انه لقول فصل فتاکیک سره دا خامخا خبر واضحه ده وما هو بالهزل او نه دا عبد خبره یعنی دا قران عبد خبره نه دا انهم یکیدون کیدا پتاکی ترا دی تدبیرونه کی تدبیر کول واکید کیدا الله فرمایي چې زم تدبیر کوم په تدبیر کول سره فمهیر الکافرین امهلهم رویدا نو دې مؤید الته دې فمکروا ومکر الله والله خیر الماکرین درې مې پارکه